اوس د دینه پس ولما بلغا شده د دې ځای نه واخلي دا بل مقام شروع شو تر یو کم درشمه پورې دا درې مقام دی په دې درې مقام کې اوس په یوسف علی السلام نور امتحانات شروع شو یو مصیبت پر عزیز عزیز مصر د خدای طرف نه اول پوښ وکنه او بیا دا دغه مصیبت کې د عزیز مصر خو په دې کې بیا څو چلونه دي یو د عزیز مصر خزي د یوسف علی السلام په چلو کو پوښ وکنه په چل ول باندې دوک کولو او په دمړی تیرا بللو او بیا دا غینه پس کوم دی نو د عزیز مصر د خد چل دی د عزیز مصر مخه تا هغه ته وای چې د په جیل کې واچوا پوښ وکنه او د ځان د براءت د پاره بیا یو چل جوړی نو دا د درې چل پکې دي دي ښا او د یوسف علی السلام لن جواب دی چې ما نه کړ دا کار ولم ما بلغا شده نو هر کله چې ورسید یوسف علی السلام اشده ځوان خپل تا اشده ټول قوتونه برابر شو ځکه جمع راوړه قا اتیناه نو ورک مونږ یوسف علی السلام ته حکمن حکمن فیصله پوښتنه حکمن دغه دغه علم د فیصله علم د قانون پوه شو کنه په دې باندې الله پاک پویا کړ نبوت لا نه دی یا بعد وی نبوت دی خو بعد وی چې نه د الله نبوت نه دراغله و علما او علم الله تعالی ورته پویا او علم ورکړو علم د اسرار او د رموز چې کوم دی هغه تعالی تعالی ورکړو وکذالک نجزی المحسنین او دارنګ مونږه بدلی ورکو نه کانو خلقو ته نیکی کوونکو خلقو ته نیکی کوي الله سره احسان کوي حقوق الله کې بندګانو سره نیکی کوي په دې کې پته ولګي چې یوسف علی السلام د دې کول نه مخکې محسن وو انبیاء علیهم السلام چې دي د نبوت نه مخکې مسوي معصوم وي هغه پته ولګي دا بل دا خبره چې کم ځوان هغه په دې کې ځوان شي د الله په طاعت کې بیا الله تعالی هغه ته علم ورکړي الله حکم حکم ورته ورکړي نو دا الله تعالی د تزکا ورکړل ها وراودته التي هو في بيتها وراودته او پټ او په ټګۍ سره مطالبه وکړه اے راودا مراوده هغه مطالبه ته وای چې څوک پکې ته دوکا کې پوه شو کنه پوه شو وراودته او په ټګۍ سره مطالبه وکړه او هو د یوسف علی السلام نه التي هغه خدي و فی بیتها چې د پکور داږي کې عن نفسه په بار د ځان د یوسف علی السلام کې دا کنایه ده د بدکارۍ نه چې د دعوت د دی ورکړو خدای و سره وی چې التی هو فی بیتها دا چې عامه خزه نه وا هغه خزوا چې د دم سردار وا د دم مشر وا د هغه په کور کې پات کېدو نو ګوره یو خزه شوا یو د مصر د عزیز مصر خزه شوا نو دا وګوره چې یو خزه شي یو مالدار شي یو حسین شي یو بیا ستا مشر شي اړر هم در باندې چلیږي هغه ته بیا دغه ځای کې ځان د ګنا نه بچ کول ډیر ګران شي التي هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې الابواب کې مفسرین وایي الابواب السبعه و دروازې وي بعد وایي دا یو خاص کوټه وا او کوټه کې دنه بیا پس دنه تلی بیا پس دنه تلی دا و دروازې په دې طریقه وي لیکن راجح قول دا نه دی صحیح قول دا دی چې دا بس کوټه وا خو غیر چا پیره ته و دروازې وي نو دی د بچاهانو بنگلو منګلو کې وی کنه نو دی دا و واړه دروازې اول باندې کړې چې و واړه دروازې باندې کړې هغه غریب خو غلام یو قسم ته دوی په ظاهر کې اگر چا غلام پاسل کې نو خو لیکن ظاهرا غلام نو غریب خو نه وی نو وغلقت الابواب باندې کړې دروازې وقالت دی وی هیتا هیتا معنا راځي ائتی راشه لکا د دې لپاره تقدیه مقوله نه دغه مقدر ده اقول لکا زتا ته ما او یوسفا دی خورا ته ما تراشه قال یوسف علی السلام چې پوه شو چې او هو دا خدا خبره ده وی معاذ الله معاذ الله دا مفعول مطلق د فعل مقدر دی اعوذ بالله معاذا اعوذ معاذ الله پناه غواړم په الله سره پناه خو اعوذ ونوي وخت کم دی په دې وخت بس لند الفاظ معاذ الله انه ربي يقينا غزما رب دی یقینا اغا الله تعالی ربي رب زمانه احسن مسوای چې خسته کړی د بستر زما نو زه څنګه د هغه مخالفت کوم یو دا معنی دویو معنا دا دا چې انه ربي بعضی وای دا عزیز مصر زما رب دی پوښ وکنه خو دې سره پر سلام نه دا خبره خو نه کوي دا غ نه کوي پوښ وکنه بس دا الله وای انه اسی ویل کیږي رب بادشاہ تا خدا رج دا یوسف علی السلام الله یادې انه لا یفلح الظالمون یقینا ناکامیابی کی ظالمان خلق دا ظلم چې سوکو کی هغه بیا الله تعالی ناکامیابی ښا دا اوشو اوس ولقد همت به د دغه نه دا معلومه شو چې یو خزه سره انتهایی خطرناکه فتنه ده پوه شو بیا چې پکور کې بیا خلا نور خطرناک ده بل دا چې خزه چلونه ډېر خطرناک دی خدا وګور ناشنا چلی وګ دروازې ټوله بند کړي هغه نه پس دریم نمبر ته دا بل ته دا معلومه شو چې فاسقان خلق سوي دا غوي چل داسي تکلار کلار اول وتا تاسو صفاتونه او بده کې بیا قرطبي تفصیل لیکل دی اول ورته وی استاد وی خپل سمره خسته دی هغه ته دا بخوري شي وی دا استاد استر کې سمره خسته دی هغه وی دا به اول دما په مخ را غردي کې په قبر کې دا استاد مخ وی دا به چنجي وکړي دا ټول به ته دا کول چې مطلب دا لري دا سونه کی دا خبره ته را دغه نشي نو د فساق خلکو کار دا وی چې اول به تاسو ته په اشارو اشارو کې اخیره کې برته بیا الله تعالی چي نو دا کار کوي نو دا څنګه معلومه شو بلکې انبیاء علیهم السلام هر وخت په حالت د حضور کې انبیاء علیهم السلام الله تعالی ورته په ذهن کې حاضر وي ځکه فورا وی چې معاذ الله انه ربي احسن مسوای بلکې دا معلومه شو چې هر ظلم چې سړی کوي هر ګناه چې سړی کوي دا ظلم دی خصوصا چې په هغه کې د خپل مولا چا سره احسان کړی داغه دغه ناشکری په کې راځي هغه بیا ډیر ظلمي ولقد همت به او یقینا قصد کدی زلیخه قصد کدی خزه به په یوسف علی السلام باندې وهم بها او قصد کدی یوسف علی السلام بها په زلیخه باندې لولا ارا برهان ربه کچرتنی ویلی دله دلیل در خپل دی ځای ته بیا تفاسیر ته تاسو راشي کنه نبیا به ناشنا ناشنا قصې پکې ګورئ چې هغه د انبیای مسالم د شان سره مناسب نه دي پوشی بعضی وای ورنږدې شو بعضی به وای پرتوغاخ ته لاس کو ګنډه ته نعوذ بالله دا ټول بکواسات دي اسرایلی روایت دي بنی اسرائیل دی الله تباہ او برباد کی هغه بس په خپل پیغمبرانو پسې غړي وړي جوړي کړي دانش ته ښا صحیح خبره صدا راز ده ته کې دوه درې توجیهان کوم یو دا دی ولقد همت به او یقینا قصد کو دی ذلیخی به په دی صلی الله علیه وسلم باندې د دواړو یو شان قص کړه وې داسې دی ویل چې ولقد همما دواړو قص دکو تسنی صيغه به راوړې خلا ته شی وو کنه نه نه د دې قص دی جدا کو د د قص دی جدا کو وهم بها بل د هغه قص سره لقد راوړو یقینا نه قص کړو وهم بها او قص دک دی یوسف علی السلام بها په دې باندې نو بازي وای پزړه کې تیر شو صرف فقط پزړه کې یو خبره تراشي بی بی قصد او بی اراده وای هغه رالل خوان نه کوي د پیغمبر د شان سره دام خوان نه کوي نو دلته کې صحیح خبره ده دا چې او د برهان ربی نه بیا دوی وی برهان ربی کې بیا ځان ته قصې کوي چې دا یوسف علی السلام اراده وکړو دا چلو وکړو برهان ربی دا یو وی یوسف علی السلام ته یعقوب علی السلام راغې دا غټه ګوته ته په خله کې نیولې و دا سی وته وکړل وای بس یوسف علی السلام فورا نوستر نه مړ دا خبرې پوښ دا ته په زړه کې راغل زړه کې ځکه نه دی راغلی چې الله رست وای انه من عبادنا المخلصین دا یوسف علی السلام زما د هغه بندګانو نه دی المخلصین چې بچ کړی شوی دي د شیطان نه شیطان نه بچتی یاره پوښ کنه دا بچ کړی شوی دي رست بزل دا خذف خپل وای ولقد راوته عن نفسه ما ته مطالبه کړې وا فاستعصم نو د ځان خبر چ ساتو د ځان مکمل بچ ساتلې رستو په دغه کې مراشد دي سپاری په اخر کې براشي چې انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين ما ته مطالبه کړې وا د رښتونه ده د اس قسم حرکت نه دی کړې نو د په زړه کې نه راغلی نو څه چل دی بیا دلته کې بیا داسې دی ولقد همت به او یقینا قصد کدی زلیخی به په دې یوسف علی السلام باندې د فساد وهم بها وهم بها او قصد کدی یوسف علی السلام بها په دې زلیخی باندې د دفاع ځان نه دفاع کوله لولا ارا برهان ربه کچرتنی وی لیدل دلیل در خپل دلیل در خپل مزه مخکې بل قابل خوا دروازه کولا او شی یعقوب علی السلام نو لیدل راشه دی زایلا لولا ارا برهان ربی ابن جریر وی علم د یوسف علی السلام د شریعت باندې یوسف علیه السلام مخکې الله نو یاتینا حکما و علما مو ورته علم د شریعت اک شریعت لیدلو په شریعت کې ورته دا مسله معلومه چې پردې خد ته حرکت کول حرام نو لولا ارا برهان ربی نو دې ته به جزاء مقدر راو باسی که چرته نی ویلی دلې دلیل در خپل لهم نو بیا به فضل کې پیرا دراغلی وا خو لیکن چې دلیل د رب لیدل د شریعت باندې پوهه دی نه هیڅ قسم اراده نه دراغلی تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نه هیڅ قسم وهم بها وهم بدفعها او قصد کړه د دفقول د زلیخي پوه شئ کنه شاه منصور بابا بل شانته لا ګولغه به په معنی د من سره غستا نه به داسې وي ولقد همت به او قصد کو دی زلیخي به په دې یوسف علی السلام باندې الاکراه بالفساد د اکراه په زور کول باندې د فساد وهم بها نو هغه به وهم به په معنا د من سره دا وهم بها وهم منها وهم الفرار منها قصد وکړ یوسف علی السلام الفرار د تیخت منها د دې زلیخینا هم هم النجات منها قصد بچکول یو د ځان د دینا و هم الخلاص منها قصد خلاصی یو د دینا لولا ارا برهان ربه کچرته نه ویلی د یوسف علی السلام دلیل در خپل وای دلیل در هغه وای فتح الابواب دی دروازه ورته الله دغه څه کولا وکړه چې کولا وکړه وای کدا نه ویل اخذته نو دی ذلې خیمه دی رانی ولیو رانی ولی بیو نو هغه داس لګی خو لیکن ظاهر دغه اول توجیه مې ته وکړه دا خه توجیه ده وهم بدفعها قصد وک په دې دغه کول د ذلې خی باندې لولا ار برهان ربه کچرتنی ویلی دلې دلیل در خپل په شریعت باندې پوه نه وي لهما نو خامخا قص دې کړو اراده به شوی وا خو لیکن شریعت باندې پوه او اراده تم نه شوی کذالک لنصرفا الله وی دغه رنگ مونږه دا کار وکړو لنصرفا دې دې پر چې واړو مونږ دنا عنه د یوسف علی السلام نه السوء والفحشاء اے فحشاء خود نه کوي سو سو څه دی راکې څه شی دی اسو اراده د بدی دلته کې د سونه مراد اراده د بدی ده ځکه چې روسته خو فحشا په خپل بدی راځي کنه نو اراده د بدی تیم اړو ول فحشا او بدی تی اړو بے حیايي تی اړو ولی تی اړي انه یقینا د یوسف علی السلام چې ده من عبادنا المخلصین یقینا و زمونږ د بندګانو نه المخلصین چې بچ ساتل شي د شیطان نه یو مخلص ته یو مخلص ته ګورخه مخلص خو اخلاص والا ته وي دې کې دې دینه پته ولګی دا چې بنده چې کله ځان بچ کی د یو ګنا نه الله پاک دې ډېر ګناونه نه بچ کړي لکه چې یو ګناو کې نو ډېرو کې واقع کیږي چې یو نه بچ نه ځان ډېر نه بچ کیږي الله یې بچ کړي دغه رنګ دا معلومه شو چې انبیام په خپل عصمت کې ګوره الله د الله برهان ته محتاج دی بل دا خبره ده چې انبیاء علیهم السلام چې کوم دی غو معصوم دي د وړو او لوی ګناونه نه بلکې دا خبره معلومه شو چې الله تعالی په سخت وختونو کې د خپل بندګانو مدد کوي ښا مدد کوي واستبق الباب او دواړو مخ کا دروازې ته استبق الباب منډې کړې دروازې ته استباق هغه منډې ته وای چې زستانه مخ کېږي مو ته زمانہ مخ کېږي یوسف علیه السلام منډه کړې دروازې ته چې ځانو باسل غواړي دا اوس غضب دی وقدت قمیصه نو ویش لولو قمیص د وش لولو دی خزی قمیصه قمیص د یوسف علی السلام من دبرن د شا طرفنا والف یا سیدها او اومن ته دی دواړو سیدها سردار د دی خاوند دی لدل باب پم لدل باب د خوا کې د دروازې د دروازې خوا کې چې اوس ګوري د دوله سبا جو ټیم دی هغه د لغه دغه روان دی ډیوټی نه چې وی قتل دلته دالانجلا یوسف علی السلام بهر طرف ته زور کوي زلیخې د شاغاړه راکاږي دلته کې دالان دې ټوګه تاغو چې دا سماجره ده چې دا ماجره وکړه نو قالت دی فورن وی ما جزاء نه ته جزاء من اراده به اهلک چې څوک اراده وکړي په اهل ستابان دی دی خاون ته وای سو اند بدای الا ان مگر دا سزا د یوس جنات په جیل کې روا چوری شي او عذاب الیم یا عذاب دردناک ور کړی شي پوښوي دا خطرناک خزه دا چلی ښا پوښوي عجیب کار وکړو یو د خزه دا دغه وکړو کنه چې دومره شطارت نه کار واغستو چې فورا قصه خو شوی شوی وای چې د طرفه ده خو دا فریق د چې دا چا کړی دی او چا کړی دی کړی خو خود دی خو دا خبره چې دله خو یا جیل ته واچو یا سخت سزا ورکړه او ګوره ستاسو کورنۍ سره د بدی اراده لري ښا قصه مکمل پاغرا واړوي دا شو بل پدې کې دا معلومه شو چې د خپل ځان نه ګناه کې دفاع کوا کبل لار د سره نه کم از کم تیغ تختې دې خوشي کنه نو د تیغ ته لار اختیار وا خو ځان د ګناه د داینه سکوا او باسا نو دا کار دا پکې وشو قال هي راودتنی چې یوسف علی السلام یوسف علی السلام غریب مختصره جمله وای هي راودتنی دې معنی مطالبه کړې وا او گواو کړ یو گوايو کړ یو گوا من اهلها د کورنۍ د یوسف علی د کورنۍ د دې زلیخینا د دې خزه د کورنۍ نه گوايو شو گوايو شو چا گوايو کړ بیا په دې ځای کې تاسو کتلی وی د کلبی او د مقاتل روایت دا دی چې یو گواو په زنګو کې پروت زنګي کې ماشوم او هغه دا گوايو کړ لیکن دا خبره معتبر تفاسیر ورکړ د کلبی او مقاتل دا ټیک ته کلبی د ابن عباس په شاګردانو کې راضی رضی الله تعالی عنہ خدا ضعیف دی دا ډیر ضعیف دی ښا په دې وجه باندې د دوی روایت له اعتبار نشته بل دا چې امام بخاری د هغه دریو ماشومان تذکرہ کړی دا هغه حدیث راوړی دی چې کم دری ماشومان دي چې هغه په ماشوموالي خبرې کوي نو پاره کې دې نشته ده ها پای کې یوسی دغه دې عیسی علی السلام دې دغه رنگ چې کوم دې پای کې یو د جوړې جگہ بدر چوکنا هغه باندې چې هغه د جنا تهمت لګیدل او هغه دې او درې بل ماشوم دې انا اوس ذهن نه وته دا درې ماشومان دې پاره کې د یوسف علی السلام ماشوم نشته لہذا شربینی سراج المنیر ډېر خطر تفسیر ده ها اغم لیکلی دی او ډیرو معتبر تفاسیرو چې نه دا سړی وو د ډیر ښه سړی وو د کورنۍ د دغه نه وو د زلیخې نه وو او کان ذو لحیه خو غټ سړی وو ګیری والا وو پوه شوې دا گواہی نه دا کړی هغه وای دلته شهادت تمانه د فیصله سره دی و شهید شاهد من الها او فیصله وکړه یو فیصله کوونکی من الها د کورنۍ د زلیخینا اے د دې د کورنۍ نه یو سړی ولګي داغه په دې باب کې فیصله وکړه وی راځي فیصله کو په قراین باندې فیصله کوي ها په قراین باندې د قریب فیصله چې در باندې د نږدې سړی کورنۍ کې دا ډیر دغه کنا معتبرې نو ان کان قمیصه او وی هغه وی ک چرته وی قمیص د دې یوسف دا خبره پکې را لګي یوسف قمیص لیدلې نو دوی خبر ته فهم شو وی ان کان قمیص دا سړی او خيارو وی ک چرته وی قمیص د یوسف قد من قبول چشلیدلې د مخه طرف نه فصدقت نو رښتونی د زلیخا او هو من الكاذبین او د یوسف علی السلام د دروغ جنونه بیا د دروغ وای و ان کان قمیصه اول د دې خبر وکړه چې سبا بیا دا نه وای چې نه تا خدا غزا نه شروع وکړه نو اول د دې خبر وکړه و ان کان قمیصه کچرته و قمیص ته یوسف علی السلام قد د تشلی دلو من دبرین د شا طرفنا فکذبت نو بیا دا دروغ جنا دا او هو من الصادقین او یوسف علی السلام د رښتونو نه دی دې ته قضا بالقرائن وای ښا دا کله کله کیږي نو دا سو دې چې کوم دین هو هغه ځکه چې کوم مخامخ نه خو دې ولاس وره چې هغه به دفاع کوي په دې دوران کې به جګ جګ کوشي نو مخامخ کمیس پوښلی خو که چرته د شاغاری بیا د تخت نو په تخت دوران کې بیا چا کمیس رانی ولې بیا خدرانی ولې بیا کې سره دین اوران فلم ما را قمیصه نو هر کله چې ویری د قمیص د یوسف علی السلام قد من دبرن چشلی دل او شا طرفنا نو قال اوی دی عزیز انه یقینا دا کار چه دی من کید کنا د چلون استاس نه دی د خد د چلون نه دی خد دا کارون استاس دی پوه شو کنه خدای دې غر کا دی او سره د نوم ناری د کار خاصه کې یری کی تنه دا لگان اکثر دا غړ غټی کنه دا خود نه ډیر تک یریږي نو دې د خد نه یریږي انه من کید کنا بس دا تاسو چلونه دي نو څه شي چلونه دي څه خبره ده کار ته دي هغه نه ذکر کوي ان کیدکن عظیم یقینا چل تاسو چې دي عظیم دا ډیر لوی دی دا ډیر لوی دی دا د خزو چل په مقابله د سړو د چل کې لوی دی الله د چل کې نه د شیطان چل په بارک قران کې راځي نه کوي د شیطان کان ضعیفا د شیطان چل چې دی هغه کمزور دی هغه په مقابله د الله د چل کې دی خو د سړی د مکر په مقابله کې د خزه مکر ګور ډیر خطرناک دی ها سادی ته په دې باندې ته کتاب لیکل او بیا روانو ډیر په خره کو ما د خزه په مکرونو کتاب لیکل دی خزه ته څه چل دی په مکرونو باندې مې لخصتاسو کتاب لیکل دی ته غل کینه ته بس مکرونه بسی خو شه هغه ته نه ما لیکل دی وی ښا وی حکم نه سره مکر وی کول شي له پویګم اوس پار ته باندې وی ښا بس ناصافی چغه کړه چې چغه کړه خلکو د کلی نه را منډه درامنډ کړ چې ته دی ولاړ نه بس وختاره خبره ده چې دا غوډه سره ارامي توب کړو خلک چې تر اتاویدل د ته اشاره او سجسته وکم نو بس غریب په سر کو کې معافي وخت ته چې خدای قران ته وګوره معاف نه کا هغه او ته وی وی دي دا کې مار خو خره چې دا سړی راغی د گزارو کو تختې دو او خلکو ته وی را الله دې جزای خیر درکړي ان کید کن عظیم یقینا چل ستاسو چې عظیم انده ډیر لوی دی یوسف اوس قصه خو مشهور شو نو دې راځي و یوسف یا یوسف ای یوسف اعرض عن هذا مخواړه و د دې خبرې نه اړه له دغه دی خو څه کنه دې څه کوي دې دغه نه کوي بس دومره وته وای او دې دې کیسې نه مخواړه او پرېګ دا کیسې مکاو خو څه او واستغفری او دې خلې ته وای بخنه وغواړه لذنب کې د ګناه خپل ګناه دې کړې ده د خپل ګناه بخنه وغواړه دوی الله منه نو بعد وی او الله منه پوه شو کنه ځکه یې خوته و چې واستغفر لذنبک او بعد وی چې نه الله نه منه د دې یوسف نه ماتي غواړل ته سوري وای پوه شو واستغفر لذنبک او بخنه غواړل د ګناه خپل انکی یقینا ته چې كنت یت من الخاطئین د خطاکارونه ته د خطاکارونه خطا تا کړی دا پوه شو کنه خو الخاطئین صيغه د غره وړه د مذکر راوړه په خطا کې د لت رسیدل چې د سړو غوندې کې نو دا ته حد تر رسیدلې نو دا کسی میتی وته وکړي بهر حال تر دې پورې دا د دې مکر هغه ذکر شو مکر د دې په یوسف علی السلام مکر د دې د خاون سره مکر د دې په قضا کې دا ټول یو کړ خو مکرون فائدہ ور نکړه اخیری پته ولګی چې دا کار ټول د دین اوران دي نو هغه تر دې پورې ښکارا شو دا یوسف علی السلام باندې بل امتحانو علماء لیکلي دي یوسف علی السلام باندې دا صبر سخت او هغه صبر سخت یو صبر د ګنا نه دی یو صبر په مصیبت باندې دی دا صبر افضل لک هغه وای دا صبر ډیر افضل زکه په دې ځای کې خدا د ګناو د ته موقم وا سوق ومنا خزم وا مالکم وا حسینم وا مالدارم وا دا دومره صفات پکې خو نه نه دوی چې معاذ الله فنا دا بل دا صبر اختیاري دی او هغه صبر کو غیر اختیاري دی کوم ته چا ورزول ته وسو کې صبر وکینو خو شوي او دغه چې کوم دې څوک د خرڅي په زور باندې خو صبر وکینو لیکن دې ځای کې ستا اختیار شته چې تدا کار وکي او نه کینو دا صبر سره دا اختیاري دی بیا به وای ان شاء الله تر دې پورې درې مقام برابر